شنه چسی وخیزی صرف الله تعالی طرف ته توجه پاتی شی مسلمان شان دای چی مصیبتونه پرای سی چی دی مصیبت نه عبرت واخلی او دی توبه گار شی الله تعالی طرف ته متوجه شی دا دی مسلمان شان دا اما الکافر هر چی کافر وی فلا یزال یتذکر الفائتہ کافر سړی داسی چه کله په ایغ مصیبت راشی چه کله هغه مصیبت ونه لری شی یا غریبی یا سه مشکلات او دی ولګی چه سنګه یی هغه کوتاهی بیا چه کئی پورا کئی هغه کوتاهی بیا چه کئی پورا کئی فلا یزال یتذکر الفائت همیشه دی پار دای چه هغه فائت شای یاد ویغوس فی الحیات الدنیا او دی غپی وی سم په حیات دنیوی کې حتی یصیر اخبث منه قبل ان یصیبه ما اصاب تر دې چې هغه مخکې د تکلیف چې لا نه ورته رسېدلی نه ورته رسېدلی له هغه نه زیات څه شي خبیث شي هغه نه زیات خبیث غریبي پرای شي چې کله هغه غریبي دفع کېږي او هسې رسېږي هغه خلکو نه مالونه رغونډوي او ډاکې کوي هغه کوي چې لا مقصد دا دی چې هغه نه شي خبیث شي او مسلمان سړی چې هغه بیا د مصیبتونو د وجې نه الله تعالی طرف ته څه شي متوجه سی نو ځکه الله تعالی کله په ده مصیبتونه راولی نو په ده مصیبتو کې دد دپاره چه پرته یی نیکی پرته یی دا د ده نیکی نه ګڼنه شی بل ومنها او بل دا ده چه ده مصیبتونه ځکه نیکی نه ګڼل سی چه دا مصیبتونه دا قوت بهیمیه هغه سخت قوت بهیمیه ختم کی څنګه به د مقصد آرامی توبو تزړه کیږي چې بیمار سی اتبی دی وی کنا زیړی میړی په پوه شي چې مقصد دا دی چې در سره صحیح کنا حامل د سیئاتو هغه ممتنعه او چه کوم منع هغه ممنوع سیئات شئینا دی کنا ایغه پان برنگختون کا چوک وی اغه قوت بهیمیه غلیظه کثیفه وی اغه سره دارامی توپ ته مجبور کی فاذا مرض کله چې سره بیمار سی وضعفا خچی پړن او کمزور شه وتحلل منه اکثر مما يدخل فيه از محل كثير من الحامل اد چاغه کوم باطنی قوا دی اغه ډیر انحلال پکی ته راشی نو دی وجه نه دی ده هغه حامل چی کوم دی هغه کی انتشار راشی یعنی هغه قوت بهیمیه چی سی هغه ختم شی وانتقص بقدر ذلك المحمول ادی هغه اندازه چی چور مقصد دا چی ده باندې هغه سوار شوی غمونه دی هغه مطابق هغه قوت بهیمیه ئ کم شي کما نرا ان المریض لکه مونږ ګورو کنه چی مریض یزول شبقه د ده هغه رغبت جنسیه بیا ختم سی نو هلته بیا د زړه نه دا کیږی چی هلته تب اخیسته یا کمزوره یې او دا لې مقصد دا دی چی دا شیونو ته بیا سړی زړه کیږی داسی به یې چی زړه به دې ستړی او غصه ډیر غصه ناک سړی خود بیماری ګان هغه چی وی کنه داسی دا غصی هر شای ختم سی کنه پستی پستی خبری شروع کی چی سو وایا وتبدل اخلاقه ټول اخلاق بدل سی وینسا کثیرا مما کان فیه ډیر هغه اخلاق ویر شي چې دا و پکې کانه ليس الذي كان کله دون انقلاب پکې راشي چې ته بوای چې سړی دا اډو هغه سړی دان چا کوم و ته بوای چې هغه دان او داسی انابت الی الله چی ورځی کنه دی به درته دعوت شروع کی او مخکې دنیا آرامي توبونه کوي بیماریګان هغې چې وایي چې ورځی او سره کینې دی به درته چې کی دعوت شوي کی چې ګوره ما ډېر غول خوړلي و تاسو یې مه خورو آخر به مو یو الله طرف ته چی توجه او تاسې به یې هغه وایي خپل مقصد دا چې انابت پکې راشي نو دا ګوره نیکي نه ده په حق کې ده ښه جی ومنها او بل دا د دې هغو وجوهاتو نه چې کله د مصیبتونه نیکي ګڼل شي د دې وجې نه ان المؤمن الذي انفقت بهیمیته عن ملکیته چې هغه مؤمن چې د قوت بهیمیه جدا شوی وي د قوت ملکیه نه نوع انفقاق یو قسم ته انفقاق سره اخذ على سیئاته فی الدنیا غالبا نو کله ده پاغه سیئات باندې د پکړو سی په دې دنیا کې او دې لپاره یې الله تعالی برابر کړي چې آخرت کې بیا د ګناهونه چې کم شوي دلته ورته چې کړي ډېره سزا ورکړي ځکه دا لوی لوی نیک نیک خلک چې چوره دي تاسو که سوچي دونه بیماریګانې غریبانو باندې راشي په کالونو کالونو صاحب فراش دي پراتی نو ډیر کله ته سړی ذهن ته ورشي چې دغه باندې سړی خدای پاک دونه تکلیفونه خامخا انسانان یې څه لغزشات هغه خو ورنه سوي ګناهونه کنه نو الله تعالی بالکل پاک صاف جان ته چکه بولی او داسې بولی چې مثال دی بالکل صفا ما خواته راشي او په ده باندې څه ګندګي نه نو دونه مصیبتونه بیماریګانې تکلیفونه په دې دنیا په تیر کې تیر کې چې سوچه ټنګولی سوچه چې سي مقصد دا چې آخرت ته حاضر شي ولې بیا دې هغه عذابونه خو ډېر چې دي سخت دي هغه خو چې دي ډېر سخت دي نو کله دا وجه نه مصیبتونه سړي باندې خو نو سړي ته خو مصیبتونه ښکاري ځکه رادرومي چې که يو سړي ته په دې دنيا کې د کومو ګناهونو سزا ورکړل شي، قيامت په ورځ چې کله دی هغه سزا وويني نو دی به دا تمنا کوي چې ياره د ټولو مصيبتونو، د ټولو ګناهونو بدله ما ته هلته چه وای راکړې شوې وای او يو مې چېرته پاتې نه وای، آه دونه سخت هغه دی. وذلک حدیث نصیب المؤمن من العذاب نسب الدنیا دی دا مقصد دا چه حصه د مسلمان د عذاب نه د تکلیفونه د دنیا دی د دی دنیا تکلیفونه مسلمان د پاره په پوه شی دا مقصد دا ده چه هغه د عذاب یو چه ده حصه ده او دی سره د دا هغه اخروی عذاب سکیږي کمیږي او گناهونه ور سره تویږي او نیکیګانې ور سره چکیږي زیاتیږي تاسو په دې خبره پوه باب طبقات الاسم سره طبقات الاثم دا باب د په بیان دی طبقاتو دی اثم کی گناہ کی لکه بیر دی پارا طبقات و دارنگی اثم دی پارا ہم چوی طبقات وی گورا زن اعمال آداسی وی چی دی اغی دی وجنا بیا قوت بہیمیہ لگی او دی قوت ملکیہ منقاد وګرځیږي خو ځنې اعمال داسې وي چې هغه سړی کوي نو بیا قوت ملکیه ولګي او دا دی قوت بهیمیه چې سی منقاد او تابع شي نه چې کوم اعمال داسې چې هغه قوت قوت ملکیه آ تابع دی قوت بهیمیه ګرځي نو هغه پار مختلف چدي درجات دي لکه څنګه چې هغه اعمال چه هغه قوت بهیمیه تابع د ملکیه ګرځی هغه پاره مختلف درجات او مختلف منازل او طبقات وه نو دارنګه چه کوم اعمال قوت ملکیه هغه تابع د قوت بهیمیه ګرځی نو هغه پاره هم مختلف چه دی طبقات دی نو پدی کی شاه صاحب هغه طبقات تی اثم او طبقات تی ګناه هغه درته چه کئی بیانئی اعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا انه کما ان لانقیاد البهیمیت للملکیت اعمالا په دې خبره باندې ځان پوه کا چې لکه څنګه چې لپاره دی انقیاد دی قوت بهیمیه لپاره دی ملکیه س اعمال دی هيا اشباهه هيا اشباهه چې هغه اشباه دی انقیاد وی او مزان دی انقیاد دی او والسنن الكاسبه له اغا اغا اول هغه اسم ده چی د انسان لار هغه کمال مطلوبه ته بلکل بند کی هغه کمال مطلوبه ته چی کومه لار ده کنه کمال مطلوبه ته چی کومه لار ده هغه بلکل چی کی مسدوده کی بند کی او انسان بیا هغه کمال مطلوبه بلکل نشی حاصلولای ومعظم ذلک فی نوعین اوس هغه معظم دی دی اپ دوا هغه کی بند ده دا دو شیونه دی چی دا هغه مقصد مرتبه اولی کی داخل دی او دا دی هغه انسان هغه کمال مطلوب طرف ته لار چی کومه ده آ بالکلیه چه کئی بندی آ دا شئینا دی اول دا ده احدهما هغه کی یو دا ده ما یرجع الی المبدأ چی هغه رجع هغه الله تعالی طرف ته کیږی ذات تی الله تعالی طرف ته اوسی بأن لا یعرف ان له ربا چی یو سړی ته دا پته نه لګی چی ما پاره رب سته لکه دهری وی دهری او یعرفه یا ټیک ته پته ورته لګی چی ما پاره رب شته خو متصفا بصفات المخلوقین خو عام په صفاتو د مخلوق سره چه ده متصف ته یعنی تشبیه قائل ای تشبیه او یعتقد فی مخلوق شیئا من صفات الله یا دے معتقد یو په مخلوق کې څه شی نه دی صفات دی الله تعالی یا صفات ته الله تعالی په مخلوق کې وای یعنی اشراق کی اشراق فالثانی نو د دوم شای چی یعرفه متصفا بصفات المخلوقین دیتا تشبیه وائی والثالث یعنی یعتقد فی مخلوقین شیئا من صفات اللہ دیتا اشراک وائی نو دا درې سره شینا چې یا دانی ورته معلوم چې ما پر یو رب شتا یا ورته معلومی خو صفات ته مخلوق په خالق کی وای یا صفات ته خالق په مخلوق کی وای هغه تجرد فوقانی طرف ته یعنی جناب جناب دی الله تعالی طرف ته حضرت دی الله تعالی طرف ته چی توجه یی اله نفس پاکیږی والتدبیر العام المحیط بالعالم هغه طرف ته توجه یی اله نفس چکیږی پاکیږی فاذا فقدت هذه بقیت مشغوله بنفسها نو چکل دا ورنه پاتشی او د دې عالم بالا طرف ته توجه نی او نه یو ستنی ورځی دی معرفت دتا پدی سر بیا حاصلی گی یعنی دون معمولی غنی معرفت بیا نشی حاصل ولای شاہ جی فهذا هو البلاء نو دا مقصد دا چی اغا بلا دا دا اغا مصیبت تا کل البلاء کامل مصیبت تا دین مو د خدای چکی ساتی دا بیا انسان بالکلیه د کمال مطلوب نه چکی بند کی شاہ جی حجاب النکرت نکرت ضد معرفت مراد ورنہ حجاب دی عدم دی معرفت تی اللہ تعالی و بس دا نوالی دی معرفت تی اللہ تعالی چی دا چی اللہ تعالی معرفت سری تنی حاصل نو دا چشای بی یو حجاب بی حجاب والثانی او دوم دادا چی الله تعالی منی صفات منی دا هر شای منی قیامت نه انکار کئی لکه حکما او فلاسفه دا دیر غټ خساره دا والثانی او دوم اغا دا مرتبه دا ان یا تکدا چی مقصد دا دا چی دا دوم اغا صورت تا پا ایغی کی بیا دوا نوع وی دومه هغه نوع ده والثانی یعنی والنوع الثانی دومه هغه نوع ده ان یعتقد ان لیس للنفس نشأة غیر غیر النشأة الجسدیه چې نفس لپاره بیا نشأت نسته د سوا د دې نشأت جسدی نه چې د کوم اوس ته بس دینه بعد بیا نفس لپاره پیدا کېدل نشته دي او حشر نشر نه چکی انکار کوي وانه ليس لها کمال آخر يجب عليها طلبه او دا وایی چی نفس دی پاره یو بل کمال نسته چی طلب یی چی واجب وی داسی خبره ندا فإن النفس اذا ازمرت ذلك نو چې کله په یو نفس کې داسې عقیده پرته ای چې بیا بیا چې ګدل نی او بل کمال نسته بس خدغه کمال ده چې په دې دنیا کې دې سونه چوکړه ترقی وکړه ایجادات ته وکړه خو سہولت سره دې زندگی تیر کړه نو چې کله یو نفس کې دا عقیده پرته ای لا يتأتى من الجمهور الا بتصور حالت تباين الحالة الحاضرة من كل وجه او کله چه قول په اثبات تی و کمال سره چا غیر دی کمال جسدی دا په دې باندې خو عام خلق نه پوهیږي جمهور چې انسان دی پاره یو بل کمال دا یو خدا کمال جسدی دا کنه او یو انسان دی پاره بل کمال دا بل کمال دا چې ادي دی کمال جسدی نه چدا علاوه دا ادي کمال جس... نو په دې باندې عام خلق نه پیدل ښه ژوند تیر کی او پاک صاف او ښه په خوشحالی سره او دین علاوه یو بل کمال د پاره چه دا شته یو بل کمال د پاره شته نو دا عام خلق نه پوهیدل مگر په دې خبرې چې دوی به داسې یو حالت تصور کوي چې هغه به د دغه حالت حاضره نه چې مباین وي ولولا ذالک او که چېرته د دې خبرې اثبات نه وي لتعارض الکمال المعقول والمحسوس بیا خو به د کمال معقول چې هغه په عقل سره میندیږي او کمال محسوس دې پته به نه لګي فمال الى المحصول نو انسان خو به میلان چاته کوي کمال محسوس طرف ته انسان خو هغه محسوسات طرف ته ذهن زرجي و احمل المعقول هغه معقول شی به بالکل چکی پریدي هغه کمال هغه کوم دی روحانی هغه به بالکل پریدي نو چې کله داسې خبره وا په دې باندې اوس موږ څوک پوی کولای نشو نو دې پاره یو یو مزینه پکار ده هغه کمال روحانی باره نصب له مظنه هو الايمان بلقاء الله واليوم الاخره نو دې پاره یو مظنه پکار ده چې آ ایمان بلقاء الله واليوم الاخره ده چې په ورځ دې آخرت باندې به ایمان وي ا دې الله تعالی سره ملاقات باندې به ایمان وي نو دا یو پیکر محسوس ته چا ده هغه کمال ثانی ده چه هغه بل یو کمال دا کمال روحانی چه ورته وای دا دی هغه یو پیکر محسوس تا ځکه تاسو موږ اوس هغه کمال خو اسی موږ خواته نه متصور جمهور خواته چا بسنګ کمال خو چونکه موږ په الله تعالی ذات باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان ده نو دی وجوهات په بنا باندې سنا سه درجه کې مونږ خاطر هغه کمال د کمال د انسان په آخرت کې کوم کمالات د طبيعت پورا دي هغه مونږ خاطر سنا سه درجه کې یو چدا چی یا خو الله تعالی ذات نه بلکل انکار کئی یا صفات تی مخلوق په خالق کی وائی یا صفات تی خالق په مخلوق کی وائی یا دی حشر نشر نه چه کئی انکار کئی په دغی مرتبی دی گناه کی چه کوم انسان وی فماتا بیا مر شو په دغه حالت کی خدای مو دی دینه ساتی واضمحلت بهیمیته او بهیمیه چه سو هغه ختم سو هغه بدن ختم شو وشحت علیه المنا نو دا اصل کی ترشحت صحیح ده ترشحت علیه المنافرة من فوقه نو دالته بیا په ده باندې هغه په ده روح باندې هغه منافرتونه له پورته نه رادرومي کل المنافره کامل منافرتونه بحیث لا یجد سبیلا الی الخلاص ابدا چې دی بیا خلاصي ته بالکل لار میندی نه یعنی ابدي چې څه بدبخت څه او ټول عمر به په ده باندې وحشتونه یي عذابونه به یي او نفرتونه به یي دومه مرتبه والمرتبة الثاني تکبر کئی علی ما په ایخشی باندی نسبه الله تعالی لاصول الناس الی کمالهم چه خدای پاک هغه مقرر کړی دی دیدی پارا چه هغه خلق بیا هغه کمال ته ورسی ایغو خلق سره تکبر سره پیشیجی چه کوم شئینا داسی دی چه هغه سړی کمال مطلوب ته رسی چه هغه انبیاء کرام دی شرعی دی نو انبیاء کرام سره تکبر سره پیشیجی او دی ایغو نافرمانی کئی او مقصد دا دی چه دی شرعی او چکی نافرمانی کئی او شریعت او قصد کړی هغه شی نه چې قصد کړی د ملأ اعلی هغه اقصاد همم سره اشاعت امره و تنویه شانه اشاعت تی امر دی هغو شیونو او عظمت تی شان دی هغو شیونو چې آ څه شی ده چې الله تعالی دې دې پاره مقرر کړی دی چې انسان دی هغه په سبب سره بیا کمال ته رسیږي من الشرائع دا دی ما بیان ده په مانسبه الله تعالی کی چی کومه ماده دی ایغی بیان ده من الشرع من الرسل والشرائع دی رسل او دی شرائعنا یعنی زنی خلق داسی چی دی کبر بهیمی دی وجنا دی رسل او شرائعنا انکار کئی چی اغا رسل او شرائع سڑای اغا کمال مطلوب تا رسی چا کوم کمال انسان دی پار خدای پاک چدا مقرر کړای دا ایغا تا رسی نو دو اغا نمانی او ده باندې هم خطی احاطه کړي خطی احاطه کول دا مقصد چې بالکل ورته گنجائش نی من حيث لم يجد للخروج منه سبيلا او دا دې خطی هغه نفرتونو داسې احاطه پر کړي چې دی وتلو تلار نمیندي اعاذنا الله على انه لا ينفك هذه الحاله من عدم الوصول الى کماله سره دې خبرې چې دا حالت چکم دی دا یعنی من عدم الوصول الى کماله اویل یعنی چې هغه دی بالکل کمال ته رسین اویل وصول الذی لا یعتد به یا به رسی خدا سی چې هغه ته اعتداد او هغه ته مقصد دا چې سو اعتماد نشتا سندی صاحب دی دی تشریح دا سے کئی چلا یسلو الی الکمال چیا کمال تا رسی نی او یسلو یا رسی ويترقی ترقی وکی خو لکنه لا يصل الی الکمال المعتد به هغه معتد به کمال ته دی ونه رسیږی بل الی الکمال الناقص الذی لا يدفع عنه المنافره هغه کمال ناقص ته ورسیږی چی دنه منافرت لری کئ نه دا هم کافر دا دا مرتبه وال وهذه المرتبه تخرج الانسان من ملت نبيه في جميع الشرائع او دا مرتبه هم اوباسی انسان دی ملت تی هغه خپل نبینه په ټولو شرایعو کی نو دا لاړ ختم شو دا دوم نمبر کس چی کوم دی دا خساره خساره ده والمرتبه الثالثه او دریم مرتبه دا ده دی گناه ترک ما ینجیه چی سړی هغه کارونه پریدی چی سړی ته نجات ورکړي چی کوم کارونه سړی ته نجات ورکړي دی منافرت نه هغه پریدی وفعل من عقد فی ذکر الله نو علی فاعله هغه کارونه کوي چې الته مقصد دا دی چې قرآن کی یا په لوح محفوظ کی په ازل کی په هغه باندی دی په هغه فاعل باندی دی لعن فیصله راغلی نو بل دی اسم مرتبه دادا چی هغه کارونه چی کوم دی نجات یا سړی پریدی او هغه کارونه اختیار کی چی په هغه باندی په هغه فاعل باندی دی لعن چ راغلی دی فیصله راغلی دی من جهت کونه مزنتا غالبا لفساد کبیر فی الارض یا هغه مکان او موضع او احتمالی جای دی فساد کبیر فی الارض وی و هیئة مضادة لتهذیب النفس یا داسی کارونه یی چی آ د تهذیب النفس سره چی خلاف کارونه یی داسی کارونه کئی فمنها بیا په دی کی داسی شیونه دی ځنی ان لا یفعل من الشرائع الکاسبة چی دی هغه شرائع کاسبة للانقیاد هغه مقصد دا دی چی نه کئی چا کوم اعمال سړی ته مقصد دی انقیاد فائدہ ورکئی کنا هغه کارونه نه کئی او المهیئ له یا انقیاد والامم التي بهیمیتها اشد واغلظ احوج الناس الی اکثار الشاق منها او مقصد چی کوم خلق داسی دی چی ایغو قوت بهیمیت تیز وی مضبوط وی نو هغه احوج دی خلقو په طرف تی هغه زیاد عمل هغه گران دی ایغنا ځکه مخکنیو امتونو قوت بهیمیه زیاد وو قوتونه زیاد وو ځکه خدای پاک مشکل مشکل چو احکامات پر راوستی وو مشکل مشکل احکامات پر راوستی وو ځنی داسی هغه دی چی کوم شرایع کاسبه للانقیاد آدی پریدی کله داسی ومنها اعمال سبعیه او بل دی هغو اعمالو نه چی هغه سړی مقصد دادی چی نجات اعمال پریدی یا داسی اعمال کئی چی دته پکی نقصان وی هغه اعمال سبعیه دی درندگی درنده صفتگی اعمال دی تستجلب لعنا عظیما چی هغه مقصد دادی چی جلب دی چا کئی لعن عظیم کئی په فاعل باندی او یو غټ لعن په فاعل باندی چی کئی رکش کئی کل قتل لکه قتل واخلا وبش بل داسې ګناه ومنها اعمال شهویه او بل هغه اعمال شهوانیه دی ومنها مکاسب الزارع للقمار والربا بل هغه مکاسب بل هغه اعمال دی چې هغه کسبونه دی چې هغه مقصد دا چې مزیر وی مفاد عامه نظام صالح وسره خرابېږي معاشي نقصانات سره درمي لکه قمار او ربا واخلا وفي كل شيء من هذه المذكورات سلمة عظيمة في النفس اپ دې ټولو شینو کې یو سلمه عظیم یعنی اثر عظیم پروت تا په نفس کې دا کارونه چې چوک کوي نو په نفس باندې یو غټ اثر وسی من جهت الاقدام على خلاف السنة اللازمة كما ذكرنا د جهاد تی هغه اقدام نه په خلاف تی سنت لازمه نه لکه مونږ ذکر کو او دی به چې کوم هغه سنت لازمه د انسان پر د هغه خلاف کارونه دی کوي نو په نفس باندې چرای سی یو غټ اثر دی چې د دغو ګناهو دی وجنه ولعن من الملأ الاعلى يحيط به او لان رئیس دی ملأ اعلی طرف نه چاغ لان په دمانه جی محیط وی فبمجموع الامرین نو په مجموعی دی امرین سره چی یو خدای اقدام علی خلاف السنت کئ واللعن نو چی دے اقدام علی خلاف السنت کے او دے مستحق لعن سی نو دی وجوہات پا بنا باندے یحصل العذاب بیا مقصد دا چی عذاب حاصلی کی دتا وهذه المرتبه او دا مرتبه چی دا اعظم الكبائر دا اعظم دی کبائر دا قد انعقد فی حضرت القدس تحریمها دی دو شینو تحریم دا پا حضرت القدس کی فیصلہ شوی دی ولعنو صاحبها ادی دو شینو صاحب باندې لعن په حضرت القدس کې فیصله شوی دا ولم یزل الانبیاء یترجمون من عقد هنالک انبیاء خو د هغه حضیرة القدس فیصلو چه کئی ترجمانی کئی ځکه انبیاء ویلی دی چه مقصد دا دی چه ربا خوړونکی او ربا مقصد دا دی کونکی او فلانا دا مقصد دا دی چه په دی لعن ده په قمار وال لعن ده په فلانی لعن ده نو ځکه خو مقصد دا دی چه انبیاء دا ویلی دی ولی انبیاء خو د هغه حضیرة القدس چه کومی فیصلی دی هغی چه کئی ترجمانی کئی و اکثرها مجمع علیه فی الشرع او اکثر دی دو شئینو آ مجمع علیه دی فی الشرع و شریعتونو کی دا شئین رباس لا قمار سو اعمال شہوانیہ سلو قتل سو دا شئینا چی چور دی دا مجمع علیه دی یعنی پدی معنی طول امم چو اتفاق و طول امم پدی معنی اتفاق و شجی المرتبة الرابعة سلرم مرتبہ ګناه وه او اوس که تی په ځان باندې حرامه نو تا ته دا ګناه ده چې تی په ځان باندې چکه حرامه ځکه چې مونږ پاره چې دی حلال دی دوت باندې تعظیم دی یوم السبت ضروری وو په مونږ باندې تعظیم دی یوم الجمعه ضروری ده نو هر امت کې مقصد دا چې دیغو خلق احوال مطابق لکه ما مخکې بیان تر تکړاو سو احکامات نه دو منشوی او سو احکامات دو باندې چی ضروری نو دی ایغه خلاف کول دا هم چه دا ګناه ده په پوه شی خو هغه امت ته پاره دی هغه خلاف کول اوس مقصد دا ده چه او غوخه ته حرام نه ویل دا ثواب ده چه دا حرام نه ده او اوس مقصد دی یوم الجمعه تعظیم چه دا دا ثواب ده خو هغه امت پاره دی یوم سبت تعظیم ثواب او کنه کوله بیا چه ور پاره ګناه وا تاسو به پوښ المرتبه الرابعه مرتبه رابعه معصیت الشرائع اغه نافرمانی دی شرایع دا والمناهج المختلفه هغه مناهج مختلفه او دا باختلاف الامم والاعصار وذلک دا ځکه ان الله تعالی اذا بعث نبیا الی قوم کله به چې الله تعالی یو نبی واستاو یو قوم ته دې دپاره لیخرجهم من الظلمات الی النور ولیقیم عوجهم دې دپاره چې هغه قوم عوج او کږي سمه کی ولیسوسهم احسن السیاسه او دې دپاره چې دې دو امور ښه تدابیر وکړي کان باسه متضمنا الی ایجاب ما لا يمكن اقامت عوجهم وسیاستهم الا به نو چی کله به یو قوم ته خدای نبی واستاو دی دی پاره چی دی دو هغه کږی سمه کی او دی دو هغه امور ښه انتظام وکی نو دا دا بغیر دی یو دستور العمل نه نشی کیدلای نو هغه نبی ته به یو دستور العمل ورکړ څه قوانین به ورکړ چی دا دا کارونه به تا قوم کئی او دی دی نه به ځان چه کئی ساتی اله به دو کمال ته رسی ولی داسی چیری یو نظام حکومت وی چی دستور العمل نی نه کان باسه نو باست دی نبی با متضمن و لپار دی ایجاب دی اخشی لا یمکن اقامت عوجهم چه ممکن بنو بیا اقامت تی اغا کگی دی دوی او سیاست تی دوی انتظام الامور تی دوی مگر پا اغا سرا نو چه پا کم شی سرا با دی دو عوج سمی دو او دی دو امور با منتظم کدل اغا با پا ضروری کرو او چه کم با خلال گرزاو اغا با پا حرام کرو فلکل مقصد مزنة اکثریة او دائمة چی کله ځنی شیونه داسی چی آ داعی الی مفسدی یا مصلحت وی فیؤمرون بیا حکم کولای کیږی دوی ته حسب ما یدعون الیه ومن ذلک ما هو مأمور او منهی عنه حتما اوس ځنی شیونه داسی چی آ په کلکه باندې سړی بدی تر بولی ځنی شیونه داسی چی آ دونه ډیر بدی ته سړی نر بولی نو درجاتو کې فرق پکار ده ځنی شیونو کې مصلحت وجوب درجه کې ځنو کې احتمالی درجه کې نو چې کومو کې مصلحت وجوب درجه کې خو ایغه کلک حکم پکار ده چې کومو کې احتمالي درجه کی هغه چه ده نرم حکم پکار ده ځکه احکامات پنځه دی دا فرق پکی ته راغلی ده حرام دی او مکروه تحریمی دی او واجب دی او مقصد دا چه فرض دی او چه دی مباح دی ومن ذلك ما هو مامور او منهي عنه حتما ومن هو ومنه ما هو مامور او منهي عنه من غير عزم واقل ذلك ما نزل به الوحي الظاهر احکام دیر داسی دی چه وحی ظاہر یعنی قرآن قرآن نا احکامات کم ثابت دی و اکثره ما لا یثبته ما لا یثبته الا اجتهاد نبی اکثر هغه دی چه آ نه ثابت دی مگر اجتهاد دی حضور صلی الله علیه وسلم ثابت کړی دی پنځمه مرتبه ادا ده المرتبه الخامسه چه کله شریعت په یوشی باندې هغه نه کړای ورود نه کړای خو هغه خلق په یوشی کې زین کې مقصد دا ده چه سمین دی نفرت ورنه میندی نو هغه ښه نه ورته ښکاری او یو شی ورته ممدوح ښکاری نو هغه مقصد دا دی چی دو کئی نو دی دی وجه نه مقصد دا چی حدیث مبارک را درومی چی زه بنده خواته دی ده ځوان چی مطابق یم زه بنده خواته دی ده ځوان مطابق یم نو هغه گناه چی حضیرت القدس کی په هغه باندی څه فیصله نه لیکل شوی چی دی به دا سزا نو هغه بنده خو ته د ده ذهن مطابق په دې هغې چه وي جزا او سزا وي لکه د دې حدیث مخکې د تشریح کړی چه انا